د دې مفهمینو به درته اته اقسام چه کی بیان کی اته اقسام او بیا به درته ووایی چه د دې مفهمینو اخرنای قسم هغه چوک ته هغه د نبوت هغه درجه ده نبوت درجه ده او بیا به دا درته ثابته کی چه بیا په ټولو نبیانو کی اعظم شانن او په ټولو رسولو کی اعظم شانن هغه چوک ته هغه حضور صلی الله علیه وسلم ده او بیا به دا ترته ثابته کی چی دی حضور صلی الله علیه وسلم بعثت آ ته به وایی چی که ډبل شوی ده ډبل ځکه چی دی دی مبعوث ته ټول امت دی پاره چی خلقو ته به دعوت رسی او دی ده امت هم چه ده مبعوث ته نو دی وجه نه دی ده رسالت چی ده او دی ده نبوت هغه دی ټولو نه چه ده اعظم شانن ده دا خبره به بیا درته ثابته کی نو په دې طریقې سره دی حقیقت النبوت ثابتوي او دا به عقلا او نقلا درته ثابته کړي چې دې دنیا کې د خلقو اصلاح لپاره داسې مفهمینو په هر وخت کې چې ده ضرورت ته یا خود نبي یا که نبي نه وي خو چې دغې درجې مفهم سړی وي او دا دا صفات پکې موجود وي نو هغه به یو قوم ته ورتلل دا خامخا ضروري دې لپاره چې بیا خلقو لپاره قیامت په ورځ باندې حجت پاته نسی او حجت چی وی صرف الله تعالی دی پاره سی بل الله الحجت البالغه دا شی به ترته چکی ثابت کی په دی باب کی گورا معنی به کو عبارت ته به گورو صحیح ترکیب وغیرہ چیرته ای پکې هغه ته به گورو خبره و بالکل صفائی ان شاء الله العزیز بالکل لکه موټر وی روډ نه های وی ونه اوس خو صفا خبرې شوې اخو مخ کې بد کله کله داسې ونی مګټه چکولا ارور ولا اوس خو ان شاء الله که خدای خوښ وس صحیح دی او ته ګور اوس نو مفهمین مو پیژندل دا شایسته باب حقیقت النبوت و خواصها دا باب د بیان دی حقیقت نبوت کے او خواص دی دی کے اعلم پدی خبر بانزان پوئی کا ان اعلی طبقات الناس چ اعلی طبقات دی خلق المفهمون اغا مفهمون دی مفهمون تشریح میں در توکڑا دی سندی صاحب په لسان دی په خپل زبان کې کئی شاه صاحب وهم ناس ادا مفهمون اغا خلق تی اغا ټولی دا اهل اصطلاح چه دو اهل اصطلاح دی چه مقصد اهل اصطلاح یعنی بین ملکیتهم و بہیمیتهم موافقہ دی دو قوت ملکیه او بہیمیه کی موافقت وی بداعیت حقانیت په داعیه حقانیه سرا په داعیه حقانیه سرا یعنی مقصد په داس داعیه سرا ای منبعث من قلوبهم بلا سبب خارجی ولا دلالت احد داعیه حقانیه دا مقصد چی دو با دی لوی نظام کامیابولو دی پار پاسی دی ومن سیرت المفهم او سیرت مفهم دادا دا پکار دا ان یکون معتدل المزاج یو دا چ مفهم با معتدل المزاج وی دیر تریخ بنی دا سے نرم بنی چ بالکل گڑی خدا سے تریخ بنی چ بالکل دے مرچو بوریو باندې ناسی نا اعتدال دی مزاج با خدای ورلا ورکڑی غصے مناسب وقت کی غصہ او مقصد دا چ عام چ نئی غصے وقت بے اغی کی چ نرمی سوی الخلق والخلق او دی با معتدل دی خلق وی او دی خلق یعنی اخلاق پی معتدل وی او مقصد دا دی چی پیدایش اعضاء اعضاء و تناسب بے معتدل وی ذکر چرتا ہم نبی اغا اللہ تعالی معیوب شکل وال ندر استولے سوئے چی خلق اونا نفرت کی گلا بلکہ نبی با دی خپل وقت حسین ترین او قوی او مضبوط ترین انسان وو هر نبی به په خپل دور کې یو عالی شان به خدای ورکړی او ښه وجود ښه جسم ښه قوت او ښه حسن و جمال به ورله الله تعالی ورکړی وو شاه جی دریم نمبر لیس فیه خبابت مفرطه بل دا چې په دکی داسی یو تکبر بنوی داسی یو استراب بنوی چې آ حد نه زیات وی بحسب الاراء الجزئیه لپاره دی مفاد جزئی یو مفاد کلی وی ما مخکی درته اصطلاحات ویلی یو مفاد جزئی وی نو د مفاد جزئی متعلق به پده کی څه داسی مقصد دا ده چی خبابت مفرطه نه یی یعنی مقصد دا ده چی داسی اضطراب زایده به نه یی چی دی دا کوشش کئی چی خپل ذاتی مفادات حاصل کی او مفاد عامه چه کی پریدی نه دا داعیه به نه یی پکی نمبر چار ولا ذکاء مفرط لا یجد به من الکلیة الی الجزئیة ومن الروح الی الشبه سبیلا او دونه حد درجه ذکاوت په نی چه هغه بیا دونه درجه ته ورسیږی چه هغه مفرط وی او بیا سړی دی کلیاتو نه جزئیاتو طرف ته خپل ذهن انتقال نسی کولای ټول عمر دغه په کلیو باندی تیر کی او دی روح نه بیا هغه پیکر محسوس طرف ته مقصد دا چه لار نه میندی نه داسی ذکاوت مفرطه په مفهم کی شرط ندا ولا غباوت مفرطه خو داسی غبی بنی مفهم ذات هغه به داسې غبیني لا یتخلص بها الی الکلیه چې بیا د جزئیاتو نه کلیاتو طرف ته وتلای نشي او معمولی معمولی کیسې کې الجا وي او هغه حل کولای نشي نه د مفهمین به داسې قسمه غبیان هم نه ومن الشبه الى الروح ادا سے غبیان بنی چی بیا دی پیکر محسوس نہ روح طرف تے انتقال نشی کولای شپږم نمبر، ويكون الزم الناس بالسنة الراشدة، مفهم به هغه سړی جوړېدای سي چي د سنت راشده او ديني لاري باندي به دی ثابت قدم وي او راسخ العقيدة به وي. اووم نمبر، ذا سمت حسن في عبادته، او هيئت او مظهر حسن به لري په عباداتو کي فی عباداته یعنی عبادات په په دونه شایسته طریقې سره کوي او بهترین طریقې سره کوي چې خلک یې ویني نو وایي به چې واقعي عبادت دې ته ورته وایي داسې نه چې لمانځه کې به داسې ټونګارې وایي او روزه به یې روزې غوندې نه حج به یې حج غوندې نه نه نه د عبادات په ټول یو هیئت او مظهر آ شاندار مظهر بلری اتم نمبر زا عدالت فی معاملته مع الناس په معاملاتو کې به خلکو سره زا عدالت وي په چا باندې به جور نه کوي ظلم به نه کوي بې انصافي به نه کوي نهم نمبر محبا للتدبیر الکلی راغبا فی النفع العام او دته به هر وخت تدابیر کلیه خوند ورکي د خلق مفاد به خوند ورکي چې ټول خلق ته خیر داسې کارونه او راغب به په نفع عام چې خلق ته نه عام نفع کیږي او رسی لسم نمبر لا یؤذی احدا الا بالعرض چاته به تکلیف نه ورکي ها که بالعرض تکلیف پکی ترای سی بیا خو بله خبره ده لکه مفهمین به جنګ کئی جهاد به کئی نو ته وای چی اوس خو به چاته بیا خو به ضرر ورجی نه نه دا ضرر په دې کی بالعرض وی اصل خو اعلا د کلمت الله نو که چا پلار پکی مړ شي یو هندوال کافروال په بشله یا مقصد زوی پکی مړ شي نو ټیک ته اخت ضرر ده خدا شر بالعرض ده یعنی دو با بذات چکم دی شر کارونه نه کئی که چیرته چیرته دو خیر کار کئی هغه نه بالعرض شر رایسی نو پدی کی څه قباحت په نی لا یؤذی احدا دای به تکلیف چاته نه ورکړي الا بالعرض بان يتوقف النفع العام علیه چونکه هغه نفع عام به بیا په دې باندې موقوفه نو دې بغیر به کېږي نه عام خلق نفع په دې باندې موقوفه چې هغه ته لکه عام خلق نفع د ډاکوګانو په ختمولو موقوفه ده نو ډاکو مور خو به په خفه وي چې زوی مړ شوی اوس دا دا خو بالعرض کنه تکلیف ورکول چاته اصل خو هغه نفع دی ایغ منظور نظر به مفهم او یلازمه یا عام خ... یعنی یعنی عام خلق نفع سره لازم وی هغه ضرر نو هغه بیا کولای شي نمبر 11 لا يزال مائلا الى عالم الغيب يحس اثر ميله في كلامه ووجهه وشانه كله همیشه د پاره به د مفهم ذات دا به مایل وی عالم الغیب طرف ته او دا عالم الغیب طرف ته میلان دا به د ده په خبرو کی د ده په مخ کی او د ده ټولو په کړو وړو کی او نشست و برخاست کی چه وی معلومیږی چه دا الله طرف ته یو مایل سړی ده دولسم نمبر یرا انه مؤید من الغیب دا به خلق وینی چه دا خلق ته به دا په سترګو باندې ښکاری چه یاره دا مؤید من الغیب ده ا د غیب نه طرف نه دی د تایید کړی سوی دا ينفتح له بادنا ریاضت ما لا ينفتح لغیره من القرب والسکینه ا د پاره په ادنا ریاضت سره هغه لاری کولاویږي چا نور پاره په ډیر مقصد دا چې قرب او سکینه سره هغه لاری نه کولاویږي او خلق ته پته ولګی چې دا مفهم من الله دا ادا مفهمین په گروپ کې دا الاصناف الثمانیة للمفهمین مفهمین اته اصناف دی والمفهمون علی اصناف کثیرة و استعدادات مختلفة فمن کان نمبر ایک فمن کان اکثر حاله چی کم سړی داسی وی چی اکثر حال دی په دی باندی ان یتلقا من الحق علوم تهذیب النفس چی دی حاصلی دی حق له طرف نه دی الله تعالی له طرف نه علوم دی تهذیب دی نفس بالعبادات دی عبادات په واسطه دا بحث زده کو بیا به درته په تصوف کتابونو او ابحاثو کتلو کی به سهولت وی ومن کان اکثر حاله تلقی الاخلاق الفاضلہ دوم نمبر هغه مفهمین دی چې کوم خلق داسې وي چې دی هغه اکثر حال هغه تلقی دی اخلاق فاضله وي چې اخلاق فاضله قبلی او علوم دی تدبیر المنزل قبلی دی پورته له طرف نه دی تدبیر المنزل دی سیاست مدنیه اخلاق فاضله ول پورته نه په دمانه فیضان کیږي دی قبلی ونحو ذلک فهو الحکیم بیا دیتا چوتا ہے حکیم وائی دا بل جنس صنف سو ومن کان اکثر حاله تلقی السیاسات الکلیہ او ځنه بیا په دو کې داسي چې هغه سیاسات کلیه قبلې ثم وفق لاقامه العدل فی الناس بیا خدای ورته دا توفیق ورکی چې د په خلقو کې اقامت عدل وکي یعنی خدای ورته دون وس ور کی خلیفہ جوړ کی وزب بالجبر جور عنهم خلقنا ظلم لری کی لکه حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سره به چې کولې وتراءت له او ورته ښکاري هغه مقصد دا دی چې وظهرت انواع من کراماته او د انواع د کرامات ظاهریږي یسمى المؤید یسمى بالمؤید بروح القدس نو دې تبع مؤید بروح القدس وای چې دا هم چې د مؤید دا بروح القدس پنځم نمبر ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور بل مفهمینو نه ځنی داسی خلق دی چی خدای پاک ورته په زبی کی او په زړه کی ورته خدای نور اچولی او داسی چمک ورته اچولی یا داسی یو سحر بیانی ورکړی فنفع الناس بصحبته وموعظته نو خلق دی د په صحبت سره ادی د په نصیحتونو سره ادی د په وعظونو سره نفع اخلی وانتقل منه الی حواریین من اصحابه او بیا دا دی دو دغا مقصد دا دی چی کم نورانیت قلبی او لسانی دا دا دی دو حواریینو تا نقل سی الی حواریین من اصحابه او ما نقل سی منه دی دنا الی حواریین من اصحابه اغا حواریینو تا دی اصحاب دلنا سکینت و نور چی دا پزر کی کم نور دا چی دا کم حواریین دی دغا نور اغا تا بیچسی نقل شی ومن کان اکثر علمه معرفت قواعد الملت ومصالحها چی یو کس داسی وی چی آر پاسی او اکثر علم دی دو معرفت قواعد دی ملت چی دی ملت قواعد بانی ما علم رئیسی او دی ملت پا مصالح بانی ما علم رئیسی پا دی که دا طول قوتون چکی صرف کی اللہ رضا دی پارا وکان حسیسا علی اقامت المندرس منها او په دې کې دی حریص وي چې په دې ملت کې کوم یو په دې ملت کې کوم یو کوتاهي راغلی ده قاعده ماته شوې ده یا مصلحت کې خرابي راغلې چې آ زه بیا جوړه کړم په دې کې دی حریص وي یسما اماما بیا دې ته چوتای امام وای وم نمبر ومن نفث فی قلبه چا په زړه کی دا خبره وغورځی ان یخبرهم بالداهیة المقدرة علیهم فی الدنیا چی خلق خبر کی په هغی داهیه باندی چی کومه دو پاره تقدیر کړی شوی ده په دنیا ده ته الهامی طریقی سره یا دی حالاتو سره دی دا خبره معلومه کی یا تجربی سره دا معلومه کی چی کوم قوم دا دا کارونه شروع کی په هغه عذاب را درومی نو ده په زړه کی درد پیدا سی دی قوم او دی پاسی او په قوم کی ګرځی او خلقو ته نصیحتونه کوي چی وا قوم تاسو منی شو په تاسو دا دا مصیبت راتلونکی ده دا عذاب راتلونکی ده دا راتلونکی ده او دا دته چا دی وجنه یا الهامات دی وجنه معلوم شوی یا مقصد دا دی چې هغه خدای پاک ورته یو داسې زیرکی ورکړی وی یا مقصد دا دی چې دو باندې کشف وی کشف وی یا د هغه تجربیاتو نه معلومه کړي چې کوم کوم دا دا کارونه شروع کینو ادغه سه عذابونه بیا پیغه باندې چکیږي رادرمی نو دا مفهمین دی دا د مفهمین یو بل ګروپ ته ومن نفس فی قلبه اچ کوم خلق داسی دی چی ایغا پزړه کې دا خبره غورځول شوی ان یخبرهم بالداهیه المقدره علیهم چې خلق خبر کی پاغه داهیه باندې چې کومه دو باندې مقدره ده په دنیا کې او تفتن بلان القوم بلان الحق قوما یا په دې خبره باندې دو تزیره کی سره دا پته ولګی چې دا حق تعالی د فلانه قوم باندې لعنت اوسره وری فاخبرهم بذلک بیا قوم په مخ کې نه په دې باندې چې خبر کی دی ټولو واقعات ستا بیا هغه شارح ورسره مثالونه ذکر کړی دی آسان دی لکه مثال په طور باندې صالح علیه السلام هغه مقصد دا چې قوم له مخکې نه خبر کړ چې کله هغه اوښه ورته مړه کړه چې تاسو باندې به درې ورځو کې عذاب را درومي دغسې دا ټولو هغه نو مفهمین خو عام ده که نه د نبیان دا په مفهمینو په هغه کې چې دی اعلی درجې یو مفهمین دي دغسې ګڼ شای مثالونه دي دی څه یو مثال نه د سړی خپل بپوشی دنیا واقعات سړی ته معلومی کار ہے واقعہ بیانا ہے بیا کتاب نه وزی شه جی بهر حال نو دی ته بیا چوتای یسمى منذر دی ته منذر وای اتم نمبر اتم نمبر اغا دادا چکلا حکمت الہیہ دی دی خبر تقاضا وکی چیو مفہم رواست دنیا تا او خلق اصلاح دی پارا نو دی ته بیا چوتای نبی وای نبی دیر چوتای نبی وای نو د نبی دا د مفهمینو اغا اعلا درجه بیا چدا اغا نبوت تا نبوت دا نور خپل ورو ورو چی دی پڑی باندې داسې چی دی ورو ورو داسې په تدریج سره درجات کی اعلا درجه بیا چدا اغا نبوت او رسالت درجه دا و اذا اقتضت الحکمت الالهیه کله چی اللہ تعالی حکمت وفرض الله على عباده ان يسلموا وجوههم وقلوبهم له او بیا خدای پاک فرض کی په خپل بندگانو باندې دا خبره چې دو دی انقیاد کی د خپل مخونو او د خپل زړونو دوتا یعنی ظاهر کې دی هم خلق دی دی منقاد شي او باطنا دی هم خلق چسی منقاد شي وتأکد فی الملأ الاعلی حالت په ملأ اعلی کې دی خبر ثبوت وشي او لعن پروت وی په هغه چا باندې چې څوک د دغه نبی بیا مخالفت وکړي او څوک ده سره دشمنی نه دشمنی ساتي فاخبر الناس بذلک نو دی خلق په دې خبرې خبر کړي چې که ما که ما اطاعت مو کړ بیا تاسو کامیاب که ما اطاعت مو نه کړ بیا تاسو ناکام یو والزمهم طاعته او التنا بیا په دوی په دغه خلق باندې الله تعالی د دغه نبی اطاعت واجب کی دی دغ مفهم فهو النبی نو دی ته بیا چه ورته آئی نبی ورته آئی اوس بیا په انبیاءو کی خپل درجات دی بیا په دی ټولو کی اعظم شانن اعظم شانن کوم نبی دا و اعظم الانبیاء شانن من له نوع آخر من البیثت ایضا اعظم دی انبیاءو په اعتبار دی شان سرا هغه ذات ته چه هغه پاره یو بل قسم بعثت هم ثابت ده یعنی ډبل بعثت سره ده چه ده بعثت شوی ده چه هغه حضور صلی الله علیه وسلم ده چه دی هم مبعوث ده او دی دو امت هم چه ده نور غائبینو دی پاره چه دی مبعوث دی دی دو امت هم غائبینو دے پارا چی دی مبعوث تی نو دے دو امت بعثت دا پا حقیقت کے دی چا بعثت تا دی دی بعثت تا ولی رادرومی وما ارسلناک الا کافا کافة کافة چه مقصد ټولو خلقو دی پاره نو ټول خلق خو مقصد دا دی چی بلا واسطه هغه خو ټول خلق هلته موجود نه وو دی حضور صلی الله علیه وسلم په وخت نو پته ولګیدله چی دا نورو خلقو ته په واسطه دی چا سره خپل هغه نورو امتیانو سره دی چه دا مبعوث تا نو دی دو امت هم چه دا مبعوث تا دی دو امت بل هغه روایت رادرومی په بخاری شریف کې چا یو کس راغی په جماعت کې امتیاز کولی دلته نو صحابه کرام ورتل ورپاسیدل وای نو دو تل چې نه ورو ورو په طریقې سره چې کو پوي کو دته سپته خنسته کنه په طریقې سره ځکه چې تاسو بعثتم میسرین تاسو میسرین استول شوی معسرین نه استول شوی او معلومه شو چې بعثت چلا د دوشتا تاسو په دې پوښ او بل سو تراجمي دی امت تی پارا کنتم خیر امتین کنتم خیر امتین تاسو بهترین امت یو خلق دی پارا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اخرجت للناس چی تاسو خلقو دی پار چور باسلی شوی او تاسو په مقصد خلقو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو نو دا مقصد دا ده چی دی امت تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم چا سوائے دا بعثت شوئے دا چی آبا مقصد باقی ماندہ خلقو تا چکے رسائی اس کی دی آیت مبارک یو اصلی شان نزول دا او یو د دې بیا عام مفهوم ده ټیک د عام مفهوم کې بیا کوم خلق چې د هغه انبیاء کرام او د صحابه کرام کار کوي هغه ټول د دې مصداق جوړیدای شي خو اصل کې د دې شان نزول عام مقصد دا چې الته هغه وخت چې کوم صحابه کرام موجود هغه متعلق جدا شوی ده ځکه کنتم متراغلی دي چې کنتم خیر امتین کان سره دی اسم دی خبره چه کم زمانی کی اغی سره چه کم حکمی آچه که خاص کئی کنتم یعنی تاسو مقصد آئے چه بہترین امت چه تا اوس کم موجود دی کنی دا سی ندی ویلی چه انتم خیر خیر امتین چه تاسو چه یو بہترین امت انتم ندی ویلی کنتم ویلی دی ورطا او بل دی کنز العمال کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو نواسی پا اغی کی ثم قال يا ايها الناس من سره ان يكون من تلكم الامه فليؤدي شرط شرط الله فيها نو چوک چی دو امت نزان جوڑی نو بیدی اللہ تعالی دی امت کی دلو کی چکم شرط لگولائی دا خیر امتین پارا آدی پورا کی چی آچ شاید امر بالمعروف تا او نهی عن المنکر دا دا بکی الا بمیا مقصد دا چی او دا اولنی مخاطبین دی دی اغا چی دی صحابہ کرام دی چه هغو به مقصد دا دی چه دی په جهاد کې به حضور صلی الله علیه وسلم سره شامل سله نو دو خیر امت و او دو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کا ځکه چې په زور یو په مټ زور باندې یو ځای ونیسي هلته بیا مقصد دا چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي چې اسی ورغلی دلته دلته خو مقصد امر بالمعروف نهی عن المنکر ته نشي کولای البته ترغیب الی المعروف کولای شي او ترهیب عن المنکر کولای شي نو د دې اولنی مخاطبین مقصود بذات آیت هغه صحابه کرام دی او دی آثارو پرنا کی هم چکی گدا معلومیږي د نحوی قواعد پرنا کی هم چکی دا معلومیږي چې دی اولنی مخاطبین چې دی عالی ها البته بیا چې کوم خلق دی صحابه کرام او دی انبیاء کار کوي یعنی امر بالمعروف نهی بیا دوم نمبر هغه چې دی دی, دی مستحق دی چې هغه دی, دی مصداق جوړ سی چې آب سوکتی اول اول تاسو رشته و آب مجاهدین دی ځکه چې هغه په مټ زور باندې یو ځای نیسی نو هغه کا مقصد دا دی چې بیا امر بالمعروف کولای شي او چه کولای شي نهی عن المنکر کولای شي او بیا چې دی هغه اس هغه محض یو نقل غوندې کوي کنا ترغیب و ترهیب نو چلو مونږ وایو چې اور نه وباسو نه هغه دی مقصد دا دی چې خیر امتی نی خو هغه خو چیرته ثالثا رابعا درجه کې اله پکې ترادرمی تاسو په دې خبرې پوه شو هغه ثالثن رابعان درجه کې اله پکې را دنیا نه کال ته خو امر بالمعروف نشته نهی عن المنکر نشته هغه ترغیب ال المعروف او ترهیب عن المنکر ده چوک دې ته امر ویلې شي پاسې دی ودی وای مولا دی پاسې ودی وای چې دې ته امر بالمعروف وای پوه شو او مقصد دا چې د قران محامل کامر بالمعروف نهی عن المنکر ته ترغیب ترهیب دو تور شامل ہے قران چې تر چو پر یو ورچنا چې آثار موجودی په حقیقت حمل کیږي قرآن چې اسی یو کلام خو نه ده دی مقامات غوندې دا چې یور په حقیقي معنو باندې حمل کېدای شي چېرته ممکنه وي نو هلته به په حقیقت حتی چې مشتشابهاتو کې موږ نه وایو چې له یدون و لسان و ساق خو لا که ساقنا و یدنا و لساننا الته دی متقدمینو مذهب دا چې په دغه حقیقت چې حمل کا خودونه د چې موږ تشبیه په دې ځان بچکو چې له لسان لا کا لساننا له ید لا کا یدنا له عین لا کا عین نه نو تر څو پورې چې په حقیقت یو شی حمل کولی نو نو به هر حال مونږ ورنه وباسو نه څوک دا ټول مقصد خیر امتین کې خدای ډیر ورستو مصداق جوړیږي بهترین مصداق اول مصداق هغه خلق دي تاسو په دې خبرې پوه شئ شاجی صدر صاحب دا سند چې ته چیلا ولګای نو تی مصداق نه یی لوی کار د لوی عظیم خدمت ته ما خپل او ته اراده ست ځوان چې ټول عمر پکې وقف کړم دونه مې زیاتی مطالعه نه مې سر خوږیږي دا زینه مې درد وس شوري کو نو اوس می اراده ده ته بس سم ورته اړم کیږ خو بهر حال چې کومه تشریح ده دا شای ده چې د ما درته وکړه شاه جی شیخان دې په خپه کیږي نه مونږ حق حق خبره ده یار هم وکړه شاه جی ورپسې شه انا آشنا ده چې مخ یې به داسې تاسو ته چا کړی نه ده انشاءالله ورپسې شه داسې خبره نو دا و اعظم الانبیاء شانن اوس باید صرف عبارت ته تمام معنی می دته وکړ واعظم الانبیاء شانا من له نوع آخر من البعثه ایضا او اعظم دی انبیاء شانا اغه دی اغه ذات تا چی اغه پر یو نوع آخر هم دی بعثت نه موجوده ده نو دا پکی دی خو سورستو کنا ورستو نمبر کی ذکر چی دا دی اغه یو نقل غن خدا وذلك ان يكون مراد الله تعالى فيه ان يكون سببا لخروج الناس من الظلمات الى النور او دا دی دی پاره چی الله تعالی مراد داوی چی دا سبب جوړ سی لپاره دی خروج دی خلقو دی ظلماتو نه په طرف دی نور وان یکون قومه خیر امت الله تعالی دی, دی اراده کړی چی دی قوم خیر امت جوړ شی اخرجت للناس فیکون بعثه یتناول بعثا آخر نو دی د باس یو قسم بل بعثت ته هم چدا ور شامل ده نو لکه ډبل بعثت وی والى الاول وقعت الاشاره في قوله تعالى او په اول کی دی خبری ته اشاره اولنی خبری کی دی قول کی دی الله تعالی کی ته اشاره راغلی ده چی دی دی لپاره بعثت شوی چی الله تعالی مراد دا وی چی خلق دی ظلماتو نه نور طرف ته وباسی هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منهم او دوم خبره ته چې د امت خیر امتین سی دې ته اشاره راغلی ده فی قوله تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس او بل دی آیت حدیث مبارک تو گورا چی کم ما در تا بیان کدی بخاری شریف حدیث تا اس ٹیم ما سر دیر مختصر وی بس بالکل معیار ونه جوړ شوی نو هغه حدیث ز پورا نقل کولای نش فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تاسو خو ميسرين استولی شوی یو تاسو معسرین نه یو په خلق به تنگی نکو ونبینا صلی الله علیه وسلم وکان من الانبیاء قبله او دین مخکی چ کوم انبیاء کرام تیر شوی من یدرک فنا او فنین ونحو ذلک اغه بیا دی مفهمین یو فن لره حامل و یا دو لره یا ډیر لره او بس خطول لره بنو او حضور صلی الله علیه وسلم دی طول اغه مفهمین و فنون چدا جامع دا حکیم دا کامل دا هادی مزکی دا طول دی چ چورا می تر تو ویلا شاجی دا سے خبر دا چی کومه درته وکړه اسباب بعثت الانبیاء اسباب بعثت الانبیاء ووجوب اطاعتهم دی بعثت انبیاء اسباب او بیا دی دو اطاعت وجوب آشا سے بیانی چی دا س اسباب وی چی الله تعالی دنیا تا انبیاء چکه رواستئی نو دی دی سه اسباب دی چی اللہ تعالی انبیاء رستی دنیا تا او بیا دی دی انبیاء اطاعت دی دو تابیداری دی دو فرمان برداری دی دو خبر منل دا پا خلق بانی واجب بیولی د دې خبرې وضاحت شاه صاحب چې کوي کول غواړي نو په هغې کې مختلف وجوهات په دی وایي دغسې به مونږ ورو ورو پر ادرومو او داسې یو بحث کوي عجیبه چې یو عظیمه خدشه چې سړی ته په ذهن کې وردرومي او ورغلی هم وي ټولو ته هغه به په دې سره چې سي دفع شي بیا به تاسو ته خپله زه به تنبیه نه درته کوم تاسو ته به خپله پته ولګي چه هغه شبهه کومه وه او څنګه په دفع کیږی تاسو اوس دی سوچ ته کو دی مضمون ته چه یو واری بیا په خارج کی درته وایم دغه سی بیا مضمون نه پوره کیږی معنی ته چه دا بحث پوره شی وعلم پدی خبر بانی زان پوی کا ان اقتضاء الحکمت الالہیہ لباس الرسل په دې خبرې باندې ځان پوه که چې تقاضا د اقتضاء د حکمت الهیه لپاره د بعثت د رسلو لا یکون الا لانحصار الخیر النسبی المعتبر فی التدبیر فی البعث دا نه وي مګر د دې وجې نه چې هغه خیر اضافی چې کوم په تدبیر د عالم کې معتبر ده هغه په بعثت کې پروت دی الله تعالی هلته د نظام چلولو چې کومه اراده کړې ده او کوم بهترین طریقې سره الله تعالی خو ته په تقدیر کې ده چې دا طریقه بهتره ده نو هغه د دې خبرې تقاضا کوي هغه خیر نسبی آ په چا کې پروت وي مقصد دا دی چې په بعثت کې پروت وي ځکه الله تعالی انبیاء رواستې لکه مثال درته شوم ولا يعلم حقیقت ذلك الانحصار الا علام الغیوب او نئی معلوم حقیقت دی انحصار ندا معلوم مگر علام الغیوب تا معلوم دا الا ان الا انا انا نعلم قطعا مگر دون خبر دا چ مونږ ته قطعا دا خبر معلومه دا ان هنالک اسبابا لا يتخلف عنها الباس چ دالتا اسباب دی التا چ اغه نه متخلف کیږي باس چ اغه اسباب موجود شي بیا خامخ الله تعالی بعثت نبی کوي البتہ خامخ و افتراض الطاعت انما يكون او د افتراض د طاعت دی وجنوی بان يعلم الله تعالی صلاح امه من الامم چی الله تعالی معلوم کی دا خبر صلاح صلاح دی امت کی امتونو نا دی خبر ان يطيع الله ويعبدوه چی دی دو الله تعالی اطاعت کی او دو دی الله تعالی عبادت کی